رضی اللہ تعالی عنہ جواب ورکو په دغه ټیم ګام باندې تشیع لږ شوی و چې حضرت علی سے بکله داسې احکامات رباسل نو دیو جنا به خلقو او دته خو خدای پاک د استخراج او د اجتهاد قوت ورکړی نو ډیرو بداویل د شیعگانو په دغه دور کې دو بس دالته پیدا شو دو بداویل چې دا حضرت علی سے سره د قران نه علاوه نور مقصد دا چې کتاب هغه دا ایغه نه دا خبرې کوي سواهی علوم نور دي ځکه دوی چې قران دغه نه ده څه نور و نو دو به دا ویله نو یو کس راغی حضرت علی صاحب نه تپوس وکړ چې دا ته کوم ځای نه دا تا خو ته ځان نه نور لیکل پراته دي حضور حضرت علی صاحب ته چې نه و الیه اشار علی رضی الله عنه حيث قال ورته ویلا او فهم اعطيه رجل مسلم یا هغه فهم چی الله تعالی یو رجل مسلم ته ورکړی دا خو زه د هغه فهم او فراست هغه استنباط هغه اجتهاد قوت په ذریعه سره د هغه قرآن نه دا خبرې چه کوم رباس شاه جی پنځم نمبر کې عباد دی عباد عبادت کو عبادت گزار خلق دا سابقینو په زمرې کې دي الذين ادركوا فوائد العبادت عيانا چی دو فواید دی عبادت آ په سترګو باندی مشاهدتا وینی او هغه تسکین هغه اطمینان چی کوم په عبادت کی وی آ دو ته څه کیږی آ محسوس کیږی وانصبغت نفوسهم بانوارها او په انوارو دی عبادت سره دو نفوس چی رنگین وی ودخلت فی صمیم افئدتهم او د عبادت هغه فواید وغیره دا دی دو په هغه اندرون دی زړه کی چوی داخل شوی فهم یعبدون الله علی بصیرت من امرهم نو دو دی الله تعالی عبادت کئی علی البصیرت کئی او دی عبادت اغا فوائد وغیرہ آ دو خطا جو قسم مشاہد وی او دی دو زڑنو تا اغا چوی گٹ شوی نو دی دو چکم عبادت کئی نو اغا عبادت چوی علا وجہ لبصیرت وی بل قسم دی سابقین و پنجم آدادا دلته مضاف سره مقدر غوندې یعنی وصار اموال الناس عندهم ادي خلق مالونه دولتونه او د معاشی شینا د زیب زینت شینا دا دی دو په نظر کې داسې ښکاری لکه دی اوخ پچی لکه دی اوخ پچی دونه حیثیت آن ورته ښکاری ځکه هغه شاعر ورته نه چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد در دل اگر هوس بودی ملک سنجرم چی دی تور چتری غونه دی دما روح چی توری کما پزړه کی دی سنجر بادشاہی اس یو قسم تا خیالات هم چی تیر شوی آگاہ کی خبر یافتم از ملک نیم شب آگه کی خبر یافتم از ملک نیم شب من ملک نیم روز به یک جونه می خرم چې کله زه د نیمې شپې په بادشاهۍ باندې خبر شوی یم او د هغه عبادت خوند ما ته ملاو شوی ده زه د نیمروز وطن بادشاهۍ آ په یو اوربشې باندې نه اخلم دونه قدر ما خواته نسته یو جوره قدر ما خواته نسته دی نیمروز علاقه بادشاہی کی نو دو تا نو د زهاد هغه خلک چې دو د معاد هغه لذتونو باندې چې یقین وی نو د خلکو مالونه دولتونه د معیشت د شینا د دو په نظر کې دی اوخ پچ غونه نخکاری دغه نه کمزوري او تخکاری وم نمبر هغه مستعدون دی د خلافت تی انبیاو چه کوم صحیح خلیفه ګان دی او په مخ دی زمکی کی عدل و انصاف چه کئی قائمئی نو دا دی په اعتبار دی عدل و انصاف قائمولو سره دا دی نبیانو چه وی خلیفه ګان وی خلیفه ګان بل سابقین چه دی هغه دی نو نیک بادشاہ دا په سابقینو زمری کی وی تاسو هم بادشاہ خدای پاک دی مونږ ته نیک صالح بادشاہ راکی نو دا دی سابقینو په زمری کی وی والمستعدون لخلافت الانبیاء علیهم السلام مم من دی اغنا یعبدون الله تعالی بخلق العداله فیصرفونه فیما امر الله تعالی نو دو اغا عدالت مقصد چکم اللہ تعالی سنگ ورطا حکم کرے پی اغی کے چکے صرف کئی او بل اتم نمبر و اصحاب الخلق الحسن بل نیک اخلاقو حاملین خلق حسن دا په سابقینو کی رادرومی چی کوم دی نیک اخلاقو حاملینی تاسو مونږ اخلاق تی خدای پاک نیک کی آنی اهل السماحه چی اهل سماحت وی من الجود والتواضع والعفو عمن ظلم دا هم چی دی دا په سابقینو کی رادرومی نهم نمبر والمتشبهون بالملائکه والمخالطون بهم چی کوم خلق تشبه بالملائکه لري او مخالطون بهم وی ملائکو سره اختلاط وی او ځنه صحابه کرام بداسه چې ملائکو په باقاعده سلام پویلا ایو صحابیو باقاعده په ملائکو سلام پاچاو نو چې دکله داغ ولګاو دا نو هغه ملائکه او سلام په پریش بیا غریب هغه دا هغه چکم دی درې کو نو بیا مقصد دا چې سلام چکو په شریک نو دا سابقین دی والمتشبهون بالملائکة والمخالطون بهم کما یذکر ان بعض الصحابة کان یسلم علیهم الملائکة بعض صحابه کرام داسې وو چې ملائکه به په هغه باندې چا چاو سلام اچاو بهر حال دا دی سابقینو چی دی دا دی سابقینو یعنی اغا نه اقسام دی دا ټول سابقین دی او دی که دا یو قسم بل قسم سره سم منافات نشتا یو سړی دی ټول حامل جوړ دی سی دی دریو دی سلور دی دا بیت یې کوی لکه الک ای کماله چې عادی د کمال تقاضا کوي بتيقظ اخب شجی اخبار دی چا سرا یتی ما ویلی چی ما صحیح کړی څنګه نه د مخ کی څنګه پته شو یتیقظ باخبار الانبیاء علیهم السلام صحیح ده و استعداد کسبی او یو استعداد کسبی ده یتهیئ للشرائع فیهما چې هغه مقصد دا چې هغه شرایع بیا په دو کې کوم دی هغه مقصد هغه د پاره دا نفس کې متهیئ کوي او برابرې دلته په ځینو نسخو کې عبارت الټا ده بدل غونه ده چاول کې بداسي فبما فبهما يحصل كمالهما په دې دواړو استعدادونو سره د دې کمال چکیږي حاصلېږي ومن کان من المفهمین لم یباس الی الخلق او سوک چی دی مفهمین نئی لم یباس الی الخلق او خلق تا مبعوث نئی فإنه يعد في الشرائع من السابقين نو دا په شرایعو کې سابقین که مفهم و او خلق طرف ته مبعوث بیا خدا نبی وی او که مفهم و او خلق طرف ته مبعوث نو بیا دا پچا کې حسابېږي په سابقینو کې حسابېږي اصحاب الیمین ثلاثه اقسام اصحاب الیمین چکم دی اپ درې قسمه باندې دي اصحاب الیمین ویتلو السابقین جماعت تسمى باصحاب الیمین او دی سابقینو پس یو بل جماعت تا چی ایغا تا اصحاب الیمین وائی اصحاب الیمین دا دی سابقینو پسی دی دوم نمبر وهم اجناس او بیا دی اصحاب الیمین دی پارا مختلف اجناس تی هغه توفیق نه ورکړی شوی فاقتصروا علی الاشباح دون الارواح نو دو اقتصار په ظاهری اعمالو باندې کوي هغه ارواح سره دون زیات تعلق او واسطه نی لکنهم لیسوا باجنبیین منها خو لیکن دی ارواحنا بالکل نا اشنا هم نی یعنی مقصد دا چې صدر جے کې مقصد دا چې ټیک ته ظاهری اعمال باندې ډیر هغه وی خو دی هغه چې کوم دی اعمال چې کوم هغه ملکات تی هغه نه بالکل نا آشنا نه وی نو دا دی اصحاب الیمین یو جنس دوم جنس و جنس او بل اصحاب الیمین هغه دوم جنس هغه دا اصحاب التجاذب چا دی کشمکش اصحاب دی چې قوت بهیمیه او قوت ملکیه خپل آپس کې کشمکش وی نفوسهم ضعیفه الملکیه څه دا دی چې دونه ذکر الله کوي کوي او سم په ذکر الله باندې مین شي او ډیر زیات یې کوي فترشه علیهم الهامات جزئیه نو بیا په دو باندې دی الهامات جزئیه وسکیږي ترشح کیږي وتعبد وتطهر جزئیان او دو باندې تعبد او تطهر جزئی هغه په دو باندې چکیږي او فیضان رکیږي دوم نمبر دریم نمبر هغه اصحاب الیمین دی او ډیر بیا په دو کې داسی دی چه لا یشترط فی عمله چه ایغو په عمل کې شرط نوی اخلاص تام دا نه ضروري چې دو کوم عمل کوي په اخلاص تام سره به کوي وتبری من مقتضى الطبع او یا مقصد دا چې دو به د مقتضا د طبیعت نه بالکل پکې چوي او خالی وي صرف اخلاص سره به کوي یا عادت مقتضیات نه بالکلیه په کته نه دو پاره بیا په عمل کولو کی اخلاص تام ضروری نه ده لکه د تاسو مون عام اعمال چی کوم دی پدی کی اخلاص تام دا ضروری نه ده لکه مثال فیتصدقون بنیت ممتزجت من رقت الطبع دو صدقه کئی په نیت سره چې هغه نیت خلط شوی رقت طبع سره په چای زړه خوښ شي نو بیا صدقه په وکړي نو په دې صدقې باندې ثواب شي الله رضا هم پکې رااله الله رضا دې پاره هغه نیتی او مقصد ور سره هغه طبیعت هم دا غوښتل چې په دې باندې چوکا صدقه خدا دې د په عمل کې فرق نه راولي او دې سره مقصد د طبیعه هم چکه کني اخلاص تام خو موجود نه ده ور سره طبيعي تقاضا هم موجود اصلا کنه پوهیسله او یعنی الله رضا سره سره چې الله پرای ورکه ایغه سره سره طبعی تقاضا طبیعت دا وختله طبعی تقاضا موجوده شو کنه نو اخلاص تام نشاغه طبعی تقاضا هم پکې رااله خو دې سره بیا دو په عمل باندې چکیږي ثواب کیږي دو په اعمالو کې اخلاص تام ضروری نه ده یا یو سړی رشتہ دار هم ده او صدقه یې پوکړه نو الله رضا دی پاره وکړه خو سره دی هغه رشتہ داری لحاظ څخه وساته نو دې سره دو اخلاص کې فرق نه رادرمي او دغه خلکو پاره اخلاص تام اعمالو دی پاره ضروری نه ده فیتصدقون بنیت ممتزجت من رقت الطبع دارنگے اللہ رضا دے پارا کئی ورجاء ثواب خو سرے ثواب امیدی نو دا ثواب امید دا پاغدو اخلاص کی سفرق نراولے خیر دا غا اخلاص تام خواله ده چې صرف الله رضا دی پاره لکه مقصد اخلاص تام خدا دی چې سوک ته جنت ته پاره دی هغه نه کوي سړی اعمال او دوزخ ته پاره نه مقصد دا دی چې صرف الله رضا دی پاره دی کوي چې پیغه الله راضی کیږي زکه زکه زه په جنت سکم چې الله راضی شي او مقصد دا دی چې په ایغه باندې الله خفه کیږي زکه زنه کوم لیکن دا سره مقصد دا دی چې په اخلاص کې فرق نه را دومي بلکې په جنت او دوزخ لپاره اعمال کول په پوه شي چې هغه نه ځان بچ کړو دا خو په احادیثو کې د دې تصریحات راغلي چې دا عمل سړی کوي بیا به جنت ته داخل شي بیا به دوزخ نه بچي نو دې کې هیڅ فرق نه راځي ويصلون دارنګ دو منځونه کوي لجریان سنت قومهم على ذلك ولرجاء ثواب یو خو ټول قوم سنت په دې جاری چې ټول منځګزاري دی پکې کوي عادتاً او مقصد ور سره ور سره ثواب امیدي وي نو بهر حال دا قسم خلق چی دی دی دو پا اغا دو اعمالو کی اخلاص تام شرط ندا دارنگی ویمتنعون من الزنا و شرب الخمر خوفا من الله و خوفا من الناس او مقصد دا دی چی دو زنا نزان بچ کئی شرب الخمر نزان بچ کئی اللہ تعالی نہ ہم یریگی خو خوفا من الناس دی خلق آغا عار او پیغور نہ دغنا ہم یریگی لکه د تاسو مونږ ټول په اعمالو کې دغه شای وي نو دغه سي خلقو دی پاره اخلاص تام په عمل کې ضروری نه کني په کار خدا دې چې خلقو یاري دی وجنه یو شای نه پری دي صرف چاله وجنه الله رضا دی وجنه پری دي شراب پری دي دی وجنه چې خلق وایي چې شراب سکي صرف الله رضا دی خو خیر د کدا ور سره ور سره ګټ شي کنه چې خلق پوایي او دادی امید چې الله په خفه کیږي خلق پوایي نو دې سره مقصد دا چې دا ضروری نه چې صرف اخلاص تام وي په کتاب اسی تاسو په دې مسلې پوه شو کني بیا خو تاسو هم په اعمالو کې چې سوچ کو او که په یو کې اخلاص تام نشتا بالکل اخلاص تام اډو شتانه ولې ډیر کارونه مونږ دیو جنو کې چې الله پر خپکیږي او مقصد دا چې مونږ تب شرم چسی پر عار با لاحق شي نو بیا خو اخلاص تام نشه کنه یو پکې دبل خو دغه خلق اعمالو کې اخلاص تام ضروری نه ده تاسو په دې پوه شو او لا یستطیعون اتباع العشیقات ولا بذل الاموال فی الملاهی یا دو طاقت نلری دی دی چی دی عشیقاتو اتباع کی دی معشوقو اتباع کی دی دی طاقت نی پکی او یریگی چی دی که با ما تا مشکلات مخ تشی یا با مقصد دا چی سر با می پکی لار شی یا سا صرف دا نه چی اللہ تعالی پدی خفا کیگی تیک تا دای نیت کی چی اللہ تعالی پدی خفا کیگی خور سرائی دای بیا دو ثواب پشی پدی خبری یا بذل د اموالو په لهو لعب کې نشي کولای په کېل و کود په دې آرامي توب کې پیسې نه خرڅ کوي دې وجه نه چې په دې الله خفه کېږي خو ورسره ورسره یې زړه نه پشي نو دا بیا دو ثواب پشي په دې بیا دا نه چې اوس ته وایې چې نه نه دې کې خو صرف الله رضا لپاره خود چې نه دي اخ کړی چې خو زړه یې نه پکې ده زلین نه نه یی دی خیر دا الله رضا سره دی ور سره دا بل شیم چوی گټ شوی وی خود دو اعمالو دی پاره اخلاص تام دا ضروری نه ده تاسو دی مسئلې په مقصد باندې پوه شو شاجی فیقبل منهم ذلك بشرط ان تضعف ان تضعف قلوبهم عن الاخلاص صرف نو دا دی دونه قبلاو شي خدا په دې شرط چې د دو قلوب دی اخلاص صرفانه چوي ضعیف وي لکه تاسو موږ دی عام خلق قلوب چې کوم دی ادي اخلاص صرفانه چوي ضعیف وي اخلاص صرفا یو عمل دا چې ګپ خبره خو نه ده دا خو ډیرو لویو خلقو چې دا کار ده چې د هغه په عمل کې بالکل اخلاص صفه پروت وي اوس موږ مقصد دا دی چې په کیل کود باندې پیسې نه لګو ټیک دا الله تعالی په ناراضي دي چې اوست دالته ورکای او چوک مقصد دا چې ټورنمنټان پکې او پردګونه یې باسلی او ټول فرض چی ښکارا کړی نو دی وجه نه ورکای چې ما ګناه پشي خو ورسره ورسره ته رښتې ووایه زړه دې نه پشي زړه دې نه پشي په پیسو نو بیا یې خلاص صرفه خو رانغی نو بیا خو پکار ده چې تا ثواب نه کېدلی ډېر کله ته تاسو مونږ ډېر کارونه نه کو دې وجه نه چې الله تعالی په خفه کېږي خو ورسره ورسره په پیسې کله هغه لږ فیصد کی او دا ورسره ډېر فیصد کی چې مثال څه به لاحق شي شرم او عار به لاحق شي خو بیا مقصد دا چې ثواب پشي چی څه دی دوره یی چی الله تعالی پدی خفه کیږی ځکه زه نه کوم خیر ده که دا ورسره راغی کنه مقصد دا دی ځکه چی دا تاسو مون قلوب ادی دینا ضعیف تی چی اخلاص صرف پدی کې چسی رئیشی فیقبل منهم نو داس اعمال بیا دو خلقنا قبلی کی بشرط ان تضعف قلوبهم عن الاخلاص صرف وان تتمسك نفوسهم بالاعمال انفسها لا بما هي شروح للملكات وكان في الحكمه الاولى او مخکی دا و ټول اوشعرانو دا خبره وه چه حیا ان من الحیاء خیرا ومنه ضعفا دو ویل چه حیا دو قسمه ده یو اغا حیا ده چه آ خیر ده نیکی ده او بل اغا حیا ده چه ده ضعف ده وجنه یو سڑای کار پریدی لکه مثال په تور باندې یو سړی د حیا په غالب ده نو مقصد دا چې د شرم دا شینه نشکاره لاس حیا په غالب ده او بل سړی د دې ضعف دی وجنا س قلبي ضعف ته پکې هغه دی وجنا یو عمل نه کوي دا نه چې د کې حیا ده نو یو حیا دا چې الله تعالی دی وجنا یو شای پری دی او یو دا چې مقصد دا چې هغه قلبي ضعف او مقصد دا چې اپ د کې پروت هغه دی وجنا نو دوی به ویل چې حیا په دوه قسمه ده یو خیر ده او یو چې دا ضعف ده نو یو صحابي بل اورور پوي کاوه چې دغه حیا په دوه قسمه ده حضور صلی الله علیه وسلم تو ویل یو خیر ده او یو هغه حیا ده چې خیر نه ده یو کله به مقصد دا دی چی ته حیاءً حیاءً به مقصد دا دی چی یو غلط کار نه وکی او کله به مقصد دا چی تا جسمانی څه کمزوری گانی وغیرہ ای پکی تا ایغه دی وجنه به ته یو کار نه وکی په یو فعل حرام فعل باندې به قادر نه کړای سی نو مقصد دا چې هغه کې خیر دا ده بلکې نو حضور صلی الله علیه وسلم تویل چې نه حیا کې تقسیم نشته چې یو خیر دا یو خیر الحیاء خیر کله حیا ټول چدا خیر دا اګر که ایغ ورسره ورسره د جسمانی ضعف تا خو بیا چې سنا صدای چې الله تعالی په دې باندې خفه کیږي ایغه دی وجنا د حیا او کې یو کار پری بیا هم د ثواب سب الحیا خیر کله حضور صلی الله علیه وسلم متداسی ویلا وكان في الحكمة الأولى إن من الحياء خيرا ومنه زعفا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله ينبه على ما ذكرنا دوی چې دا د ما چکمه خبره وکړه په دې باندې تنبیه ورکړي دا خلق کل مستغفرین اللوامین انفسهم لکه مستغفرین دی اللہ تعالی تا پچغو چغو جاڑی او مقصد خپل ځان چکی ملامتی نو دا دی اللہ تعالی اغا انوارات دی اللہ طرف نا پدبان یو نور رائیسی ذکر دی اللہ تعالی تا استغفار کئی او مقصد دا دی چکی ځان ملامت کئی دا اغا یو نور پدبان چوی چمکو کی لا وکالذی یذکر الله خالیا وفاضت عیناه یا مثال یو سړی دا چرته په ګټ کې ناستا او اچ ریا نستا څوک نه ویني او سترګو نه اوخ کې بهیږي الله تعالی یادوي دا په ده باندې دی الله تعالی هغه انواراتو کې یو نور چوک پړک وکړه ځکه دی دغسې کوي خدا کله کله یي بیا هغه پړک چسي ختم شي وکالذی لا تمسک نفسه الشر لضعف فی جبلته وکالذی هغه کس باندې لا تمسک نفسه الشر چې نفس په هغه شر باندې قادر نه لضعف فی جبلته د جبلت کې ضعف وی انما قلبه كقلب الطير نو د زړه داسې لکه زړه د چا مرغه ضعیف وی او لتحلل طارئ على مزاجه یا س تحلل مقصد دا چې طارئ چوي دی په مزاج د لکه د مبتون وی بیمار وی یعنی هغه رسوخت ملکیه خو نه ورته حاصل شوی اصحاب الیمین قوت ملکیه مضبوط شوی نی لیکن وحصل الاخرى خو هغه بل دی سابقین و خصلت چکمی چا هغه انوارات کلا کلا پر ټپکاو کیږي هغه هغه پکې ته چی موجودی وبعدهم جماعت تسمى باصحاب الاعراف او دین بعد یو جماعت دی اصحاب الیمین نه بعد بل جماعت تا چی هغه اصحاب الاعراف وای اعراف دی جنت او دی دوزخ مابین کی چا کوم زیدا هغه خلق کی اوس په دې کې بسوک وی ګون شای مختلف په دې کې اقوال دي شاه سوی چې اصحاب الاعراف دو قسم خلق دي اصحاب الاعراف چې دي دو قسم خلق دي دا په اعراف کې د اعراف وال خلق په اخر بیا چاته جی جنت ته جی شجی وبالجمله شجی قوم وبعدهم جماعت او دینه بعد یو جماعت تا چی اغا تسمى باصحاب الاعراف چی غتا اصحاب الاعراف وی وهم جنسان اصحاب اعراف دو قسم خلق دی شاہ سے وی چی یو اغا خلق چی کم خلق داسی دی چی دی دو مزاج صحیح وی دی دو فطرت پاکیزہ وی لیکن دو تا دعوت اسلامی نہیں رسیدل ہے یا و تا رسیدل ہے خدا سے طریقے سر چی دو باندے اغا حجت نہ جوڑے گی یعنی تشفی بخش نہیں و تا رسیدل ہے لیکن هغه تیرې با ورو ورو بیا ختمیږي هغه چونکه جلباب دی بدن ختم شي نو هغه چمک تی قوت ملکیه به پرادرومی رادرومی اخیر به درنا ته چسی اوزی نو دا خلق په اعراف کی اعراف نه به اخیر چا تلار سی جنت تلار سی یو دا قسم خلق دی او بل هغه قسم خلق دوم نمبر هغه خلق په اعراف کی چې دو عقول انا قسمی لکه سبیان اکثر یا معتوهین یا مقصد دا دی چی فلاحین ارقا غلامان وغیرہ نو دی دو هغه ناقص وی عقول اس خلق عقل مند گنی خو دو عقل مند نی اسی پر رسم و رواج دی وجنہ دو کس خبرو باندې پویگی کاغه رسم و رواج نه کته نظر کینو دو غریبانو کی بیا اس عقل ونی وینا نو شاسوی چی بل بدا خلق مقصد دا چی په اعراف کی خو وروسته به بیا مقصد دا چیرته لاړ سی جنت ته لاړ سی شاه صاحب پدې کې یو خپل پدې کې ګڼ شاید ټول علما او ځان له ځان له خپل هغه دي چې اصحاب الاعراف په څوک دي ګڼ مختلف اقوال چې دي پکې ذکر کړي دي براز ذکر کړي دي سرما نویر دي تقریبا څه څلوېښتو پورې خو تقریبا حساب کړي دي اقوال که څونه دي سم ګڼ شی اقوال حساب کړي دي پدې کې شاه جی دې ته اصحاب الاعراف وای وهم جنسان قوم صحت امزجتهم یو هغه قوم چې مزاجونه صحیح وي وزکت فطرتهم او فطرت پاک وي ولم تبلغهم الدعوه الاسلامیه اصلا دو ته دعوت اسلامیه بالکل نه رسیدلای او بلغتهم یا تر رسیدلای ولکن بنحو خو په داس طریقې سره رسیدلای لا تقوم به الحجه چا په دو باندې حجت نه جوړیږي ولا تزول به الشبهه اپ دې سره شبهه دې دو نه ځایلېږي داسې طریقې سره رسیدلای فاولئک اذا ماتوا دا خلق چی کله مړه شی رجعوا الی حالت عمیا دو به واپس شی په طرف ته داسی یو حالت چی داسی تپ تور حالت به یی لا الی عذاب عذاب به نه یی خو هسی داسی یو توروالی به یی ولا الی ثواب او نه به ثواب نه یی حتی تنفسخ بهیمیتهم تر دې چې هغه دو بهیمیه بالکل چسی بوسیده شی او ختم شی فیبرق علیهم شیء من بوارق الملکیه دلته بیا دو باندې یو چمک تی هغه و اذا نو او ډیرو خلکو دا خیال ده چې دو باندې سب پروا نشته یعنی دو پر عقل شتا خو حالانکه داسې نه و اذا نقها حالهم عن الرسوم بقوا لا عقل لهم چې کله د دو حال تنقی وشي نو دو په دې باقی شي چې لکه دو پر بالکل عقل نه فولائک یکتفا فی من ایمانهم بمثل ما اکتفا رسول الله صلی الله علیه وسلم من الجاریه السوداء نو دغه خلق ایمان کې ډیر کود نه کرید نه نی بس چې سنا سے ایمان یې کنه دا دونه معتبر ده لکه جاریه سودا حدیث مو چې ذکر کړو سالها حضور صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو عین الله فاشارت الی السما نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې دا مؤمنه ده بس دا دینه کافی وګڼه نو دغه سه خلق دا سه عوامي درجه خلق چی دغه نه د الګ وند شای چی وی آ کافی کیږي انما يراد منهم ان يتشبهوا بالمسلمين لئلا تتفرق الكلمه دو پر بس دا مقصود د دودونا چې دو د تشبوه بالمسلمین چې وی کنه چې هغه کلمه د دو سره جدا نه بس دا کافی ده الذين نشأوا في الرذائل بل هغه دي چې پر رذائلو کې د دوش نشو نما اوسي اما الذين نشأوا منهمكين في الرذائل والتفتوا الى الى جناب الحق على غير الوجه الذي ينبغي ان يكون بل هغه دي چې دو نشو نما داس طریقے سره اوسی چې دو منهمک پر رضایلو کی وی او دو التفات کی جناب حق تعالی تا په غیر ایغه وجه سره چې کوم مناسبی شرک میر کو کی او چی شرکونه وکړه اوس په دو مؤاخذه کیږی بیا په شرک پوهیږو او په توحید نه پوهیږو دو مؤاخذه بی فهم اهل الجاهلیه دا به اهل جاهلیت بیا گنل سی یعذبون باصناف العذاب او دو په اصناف دی عذاب سره معذب کیږي بل خلق چکم دی اصحاب الاعراف نه بعد خلق هغه منافقون دی خو دلته نفاق په دوه قسمه ده یو نفاق اعتقادی وي یو نفاق عملی وي دی منافقینو نه مراد هغه منافقین دي چې کوم نفاق عملی سره منافقین وي یعنی زړه کې ایمان وي خو اعمال دي مسلمانانو نه کوي دې ته منافق عملی وایي اوس چاته منافق اعتقادي چوک نشي ویلی ځکه چې اعتقاد د چا نه څوک څه خبر ده او پاتی شی منافق اعتقادی ایغا درجه خو هلته مشرکین چی ذکر کئی ایغا نه بعد دا یعنی آن خو مقصد ایغا نه غټ آغا دا خو فی الدرک الاسفل من النار دی دیر منافقین عملی مراد دی بل دی ایغو خلقو آغا دا نو دا آغا طبقات تی امت گورا شئی پا درجے دی آغا سعادت کی کمال مطلوب پا لحاظ سر دی امت درجے وی مفردون و صدیقون و شہداء و په پوه شئ او دی طبقات تی هغه ضد دی هغه کمال مطلوب چې کوم دی هغه طبقات تی هغه کمال مطلوب چې کوم ضد ده هغه کې بیا خپل چې دی طبقات تی اصحاب الاعراف دی الذين نشأوا في الرذائل دی منافقین دی مشرکون دی شرکا خفیہ دغه رزیلتین نو دو بیا په ملک رزیلی کې خپل ځانونه فنا کړي مثل شرط الطعام والنساء والحق دی لکه مقصد دغه خوراک حرسونه او د خزو شهوتونه او مقصد حقد او خلق سره کینه وغیرہ ما وضعت عنهم طاعتهم اوزارهم شجی چې هغه هغه وضعت عنهم ما وضعت عنهم طاعتو نئی وضع کری یعنی نئی ایخی دی دوینا عبادت تی دوی اغا بوجونا دی دوی دو سه عبادت نئی کرائی چه اغا دی دو بوجونا دی ایغی وجنا چوی سپک شوی او حجاب الرسم یا دو چه دا نفاق عملی کئی دا دی حجاب الرسم دی وجنا کئی رسومنا مجبوری نو مقصد دا دی چه دا نفاق عملی کارونا کئی دا سی کارونا کئی چه دی دا اعتقاد موافق نئی عقیدہ دی مسلمان دا او کارونا مقصد دی منافقانو دا نشی پریدولای نو دا حجاب الرسم په دو باندې غلبه وکی نو زړه کی مسلمانی خو عمل دی چای مقصد دا چی دی مسلمانی سره مناسب نه یی یا حجاب سوء المعرفت په دو باندې رئیسی لکه متشبهه